من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة د دروي جماعتونو او د دروي فارتيانو ذکر کړي د دوه جماعتونو بیان مخ کې تیر شو چې هغه هغه کسانو چې الله په کلام کې تورات کې تحریف کولو دوم جماعت ته منافقانو بیان تیر شو منافقان د يهودو او په دې آیاتونو کې الله جل جلاله هغه شان دې په پاتو کې نه درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارك وسلم علیه او په دې آیاتونو کې تر د اخیر د رکوع پورې الله جل جلاله د انپړ يهودو بیان کړي او بل د هغه دنیا فرست علماو بیان کړي او دریم هغه جماعت بیا ذکر کړي ارزو فرست يهود ارزو فرست يهود بیان کوي ان شاء الله ومنهم بعض دي دي يهودنا اميجون الفړو په اسم نه پوهېدل تورات علم ورسره نو بس داغه وخت علما او د يهودو کوم مليانو او رهبان فران صاحبانو هغه چې څور طويل بس هغه دا بس داتین اس پته نه ورته الا امانیه مگر هغه ارزوګانی د خپل ځانونو الاحاديث الكاذبه دا دروغ دروغ خبره يهود چون کې د انبياء او اولاد او هو علم نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله تعالی زمن یو نعوذ بالله من ذلک دوستان یو نو مونږ به جهنم کې خدای نه چی او دا ارزو یو چې حضرت ابراهیم علی السلام په د جهنم په دروازه کې ولاړ وي او څوک هم چې مختون وي ختنه یې سوي هغه به حضرت ابراهیم علی السلام جهنم ته نه پرېږدي وا جنت ته وي ځکه د ختمي رواج د حضرت هغه وخت يهود هم ځان ختمه کاوه مختور ایا ودا وای چې نه موږ ابا او اجداد چې څوره زمانہ د خي عبادت کړي ده نو موږ تلوي خو د کوم زیات نو موږ به د عمر په جهنم کې او یا ټول دنیا عمر وزره کاله ده نو دا یو زر کال په عوض کې موږ یو ورځ په جهنم کې تیرو نو ورځ او یا به هر سړی په جهنم کې دوره زمانه تیرې سورې عمر چې هغه پکې پوره کی نو بیا په جنت دا منګړت خبره ته منګړت خبره ارزوګان ویلي دا دوه ساتل او دا دوه عقیده دا چې کومه په عیسی علی السلام ایمان نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نوي بیا هم مؤمنان فلهذا مؤمنان الله جل جلاله ابد الابد جهنم کې نه اچي تم مسکران تم د عیسی علی السلام نبوت ته انکار کو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ته انکار کو هیڅ خبره نه موږ مؤمنان ځکه د حضرت عیسی علی السلام دا دین منسوخ شوی نه ده دا اوس هم برقرار دین ده موږ د هغه متبعین په لحاظ موږ مؤمنان او قانون دا نفس خدای پاک مؤمنان جهنم ته ابد الابد نه چي الله وی وینهم نو دا انفر يهود وانهم نو دا انفر يهود الا يظنون چې ګمانونه کول فی الدین بلا دلیل یظنون ګمانونه کول د دین په خبرو بغیر د دلیل ايظنون بالتقليد لاحبارهم لا علم لهم تقول احبار د علماء د هغه وخت د فرستدان صاحبان هغه اتباع کوله بس نور دوست سره دلیل نه دی حکم بعضی دا دي فران صاحبان ستا چې مریدان ته ما نه بیعت وکړي چې ګناهونه نخلاص شي خو تیر منځونه قضا کړی دي نم دې کړی هو نخلاص دي او آینده تاسو ذمہ واري مموز کوي مرو جساتي خالی ماسته بیعت بس دراتل کې منځون د پاره زه ذمہ واري مزه تاسو ذمہ واري جنت لمو الله اکبر سبحان الله خدای خبره دا پیر سو په قیامت سهل اکرج قیامت کې يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه قیامت څه خبره نه ده معمولی نو دا د يهودو بیماری دا احبار او رهبان به د خپل عوام دوکه کول غلط غلط خبرې وکړي الفاظ د تورات شریف په بدل کړل معنا به ولا بدل کړل حتی مفسرین حضرات لیکلي دي چې یو سړی به زنا کړي او مالدار سړی به ناغي باندې حکم درچه مو کړ نو هغه ولاله نو دوی ورته ویل چې نه تورات کې دا حکم نشته چې څوک زنا وکړي هغه د رجم شي په ډبرو پتر باندې دی وګوري دا تورات کې نشته کسه حکم ده حکم دار چې په خر باندې څوک کې مخ ولا تور کې په ګلوي کې څوک چکر ولا ورکړي اوس بیا مخلاص نو هغه وای د رجب نخلاص د مرګ نه مخلاص ته وو پیسې ورکړه الله جل جلاله د هغه علما او شناعت او بدی ذکر کی چې تحریف د الله په کتاب کې کوي څنګه حکم یې هغه قشان ته بیانوي او د سر نه پرې کوي فوائل هلاکت ویل نه مراد یو کنده د په جهنم کې دومره زوره کنده ده چې سلويخ کاله دا غي وخت څوک رسیدلې نشي کله پاسه سفر شروع کی د سر د دې کندې ده د سال سال په اله په بل کې لاندې دې خور سیګلا یسل بلکې نه ور سیګلا قال 40 سنه یا مراد دین هغه اور ده د جهنم د اور جبل د جبل غرب من النار او یا مراد دین هغه د جهنميانو وینې زوی دی عبد الله مسعود دې معنا دا کړی چې ویل مراد هغه ده چې د جهنميانو کوم ویني او زوی د دې زخمونو ناراضي او سوزيږي هغه ور باندې سکل کیږي په هغه کې به خدای اچي اوس دې آیاتونو کې بعد چې الله فرمایي دا څو ولې تحریف تورات شریف ولې بدلول الفاظ ولې ولا بدلول معنی ولې ولا بدلول کنه نو هغه وایي چې بیماری دا پکې د دنیا محبت اخیستلی او حب الدنیا د پیسو محبت اخیستلی د پیسو محبت سره علاقه چې د خدای نه خوف پیره نه او د دنیا محبت راځي بیا به خود به خود اصله دین خرڅي بیا به دین د دنیا په مقابل کې د سیمه او تخکاری لکه او چړه ته فرمای الله جل جلاله ليشتروا د چا نه واخلي من الامیین د انفر عوام نه واخلي هغه نه خپل جیب ټکی یشترو به ثمنا قلیلا دا ثمن مراد یا پیسې دي یا مطلق عوض ده نو خدای پاک ته قلیل ویلی وې کې دې سړې په لکونو په ارغونو روپی ورکړي نو قلیل خدای ویلی ورته سبحان الله الله دې دنیا ټول دنیا د آخرت د ثواب مقابل کې قلیل ده ټول دنیا د اسمان د زمکي د لمر په منځ کې غالبا څو کروڑه لک هغه میله مسافت څو کروڑه مینه غالبا نو کروڑه چرن می کم د زیات راخی د کتابون دا مسافت امام غزالی فرمایي رحم الله دا ټول د دانو نه ډک شي د زمکه نو تر اسمان تر لمر پورې دا ټول د دانو نه ډک شي یو زر کاله بعد یو دانه و ناخستل کیږي خامخا به زمانه راځي چې دا ختم شي خو لیکن د قیامت زندگی هغه نه ختمېدونکې دي نګي د پاره ختم نه راځي د دنیا هر څه د قیامت په مقابل کې دا قلیل دي کم دي یشترو چې والدی به په دې کتاب بدل شوی باندې ثمنن عوض قليلا کم من الاميين الله وايي فويل العذاب ده هلاکت ده لهم دي يهود علماء رهبان تران له مما د هغه څه زوجنه کذبت ايديهم چې دوی په خپل لاسونو باندې کلو کیزب او بهتان او افترا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات بدل کړیو کوم چې اصل حقیقي تورات کوم صفات راغلیو نبی علیه الصلاۃ والسلام د حسین او جمیل خله صورت بهترین خپل سترګې الله ور کړې خپل وختان خایسته خپل وختان خپل لاسونه خپل پوزه مبارکه او درمیانه قد ولا نډې طويل نډې لند بالکل هغه میانه قد ولا د پیغمبر علیه السلام غ صفات ټول ټول بدل کړ پیدا د پیغمبر سره صفات دا ده چې هغه متویل تورات کې راغلي هغه چې کوم ده یعنی لښنې سترګې وي او دا هغه وختان به ګنګړیال نه وي بلکې تیر تیر بلا لتلی وي داس ها نه دا څه وایي الله وایي وویل هلاکت لهم دی يهود له مما لا اغسن يكسبون چې دوی کوي اي اخذ رشوه الله هلاکت ته دوه مما لا اغعمل يكسبون چې دوی کوي چې د خلکو نه رشوت اخلي اخذ رشوه دا رشوت ته کړ دین احکام بدلول رشوت ته کړ او ان هلاکت لهم دولل مما لا اغسيز يكسبون چې دوی کوي من اغواء المؤمنين د ان پر هغه اومیان چې کوم دلته هغه گمراه کوي دا دا دریم جماعت بیان الله جل جلاله کوي هغه وایي وقالو ویلو بقی ارزو فرست یهودو سبویل لن تمسنا النار هیڅ کله به اون رسیږي مونږ له اور د جهنم الا ایاما معدوده مگر چند ورځې الا ایاما معدوده چند ورځې او یا ورځې یا تلوي خورځې ها موږ به څلور کال میدان ته کې تر کړي موږ 40 دین تیرو چا ویل موافق د عمر د هر چا سره دوه ورځې فکر تیرو الا ایام معدود الله جل جلاله پیغمبر علی السلام ته وایي دو چې دا خبره کوي ایا دې چیرې خدای سره وعده اخیستلې ده دې د خدای په وعده اخیستلې ده بعض تفاصيل کلی ورته هل قلتم لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو د سویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې تاسو به چند دین په جهنم کې تیروي او بیا به جنت ته راځي قل ورته اے پیغمبره قل یا محمد صلی الله علیه وسلم لهم دول اوه اتخذتم عند الله اي نيول د تاسو عند الله دي الله سره عهدا وعده هغه دا چې خدای پاک ویلي چې لا زب تاسو له عذاب نه درکو فلا يخلف الله چې هیڅ کله مخالفت نکي الله عهد د خپل وعده تاسو د خدای سره وعده نیولې الله تعالی تاسو سره وعده کړې ده ذمہواری اخیستل چې تاسو جهنم ته نه چوک می واچولې بیا وخامه حضور تاسو راو باس الله وینا نه وعده نشته بل تقولون ام په مننه بل سره بل تقولون بلکې تاسو ورتړې وای علی الله فخدای پاک پوری ما هغه درو لا تعلمون صحته چې تاسو دا غي صحت نه مونږ فکر کوي په درو وای هم تقول ای بل تقول بل کتاب سوې علی الله فالله پوری ما هغه درو لا تعلمون چې تاسو علم نشته دا هی په صحت باندې نو ځکه نه لکه څنګه چې تاسو وایي قانون دی الله تعالی الله په دې باندې هغه څوک ډیر مقبول ترين معزز ده چې هغه لوی متقي وي او څومره د الله د څوک کېږي نسب ته نه کتل کېږي الله ای بلا بلا سمانه نه د داسې لکه څنګه چې تاسو وایي نه ددسي لکه څنګه چې تاسو یې چې د جهنم کې موږ یو څو ورځې تیرو بیا به جنت لازم اول کې دوه وایي تفاصیل کېږي چې دا جنت په زموږ د پلار او د نیکه میراث ده کنه دا زموږ د اباو د اجدادو میراث ده او موږ ته په میراث پات کېږي جنت فلهذا موږ به جنت ته ځو باقي هیڅ کوم جنت نه دا زموږ بیا درس زموږ د حضرت مولانا فضل علي قریشي عباسي رحم الله د مریدانو خانقاه سپینګری سپینګری نو د دې جماعت د دنه د خانقاه مبارک د برنده نو منځ ته هم نه دا دوه ګډاګان دي سره ویلاندې جګړه نیولې دي سره هدا وډاګان سره ونی دي سپینګری سپینګری نه وډاګان اجي تاریخ راځي سره راځي سره سره ونی دي هم نور لګور کله نو دا وډاګان سره هغه د خپل نه خلک دوه جګړه څنګه یولم جګړه ایا ورته دا وایي خدای پاک زما د زور تن زما سبحان الله جګړن په دې ده نور څه مسله نشته دا بډا وایي الله زما د زوی نه لستا زما ده او هغه چې خبرې سره واز زوی زما نه دی وایي زما نه سره کوم نیول الله اکبر دا چې کوم چې سره د خدای په ذات دیوانه چې دې ور باندې کې چې الله زما ده بس جان دې بهر تک دې نو بلا نه د داسې لکه څنګه چې تاسو وایي چې دا جنت تاسو میراث ته بل څوک نه ول راځي ما علا قانون ذکر کړي من ها څوک کسب چوکي سیئاتن شرک بالله شرک وکړي الله سره واحاط چاپیر شي به په دې کس باندې خطیئته هغه ګناه د شرک ته ده یعنی په شرک باندې مرشي الله وايي فاولائک اصحاب النار هم فيها خالدون فاولائک فاستغى کس چې ګنايش ګنا د شرک کړی ده وحاطت به خطيئته او دې شرک داسې ور باندې چاپیر شو چې مرګ تر وخت پورې توبه شرک نه ولي صلی الله فاولائک اصحاب النار هم دقا ملګری د او د جهنم دي او هم فيها خالدون دوبره جهنم کې همیشه پاتې وي چې تر ونه راوځي بخلاف الصالحين یو یا بعض مفسرین فرمایي دا من کسب سیئه لدینا گناہ مراد واحاطت به خطیئته خدا کو گناهونه زیات شي ها ها ها چې هغه ایمان هم پکې مفقود شي او دا دا سره ډیر ګناهونه کوي خدای دې موږ تاسو وساتي ګناه کوي کوي کوي به اخر د ایمان په کې خلاص کنه نو من کسب سیئه تنسوب چې ګناه کوي په دې حال کې چې احات شافیر شي به په دې باندې خطیاته خطا ده څنګه ور باندې شافیر شي چې ایمان هم په کې لاړ شي بلکې علما فرمایي چې یو مؤمن وي هغه باندې ګناهونه چاپیر کیږي نه ځکه چې لوی نه لوی کار ثواب هغه ایمان ده خدا دا قانون دا سړی ګناهونه ډیر کوي کوي کوي کوي بیا زور ټول شي چې ټول شي بیا ایمان په اخلاص خدای دې موږ تاسو ایمان ماکړي الله فاولائک اصحاب النار دا ملګری د او د جهنم دی هم فیها خالدون دو به همیشه پکې پاتې وي په دې اصول کې مؤمنان الله د مؤمنانو هغه ضابطه او قانون الله ذکر د کافرانو ضابطه خو معلومه جهنم کې راوځي څوک پروت وي چې اخیره خاتمه یې کوپر شي اخر خاتمه په شرک باندې شي دا به موږ نه بچ جهنم کې ټول جهنم نه براوي دا مؤمنانو ثابت سره همیشه په جنت کې د پاتې کېدلو قانون سره الله وايي والذین آکسان آمنوا بالله ورسوله چې الله او د الله پر رسول باندې ایمان راړل او عمل الصالحات او نیک اعمال او موافق د شریعت سره نو اولئک اصحاب الجنه دا ملګری د جنت دی الله اکبر اولئک اصحاب الجنه دلته یو مفسر ډېر واجبہ نقطه لیکلې تاسو وګورئ هل ته ویل فاولائک فایرال فاولائک اصحاب النار هم فيها خالدون دلته ویل اولئک اصحاب فایرال خالي اولایک ول فولایک نه وي یو فصل د ډېر بهترین نقطه لیکل هغه وایي کافران چې خدای جهنم ته اچي دا د دود اعمالو د وجه نو فعل فعل سبب ده ها جزاء له دود عمل کړی دی جزاء چې خدای پاک هغه دوی ملګری د اور د جهنم وګرځول او مؤمنان چې جنت ته ځي دا په خپل عمل نه دي دا دی الله په فضل او دی الله په کرم باندې دي ځکه الله وايي اولئک اصحاب الجنه دا ملګری د اور د جنت دي او دا د ملګری د جنت دي د باغچو د جنت دي د ګلونو د جنت دي د الله د رضا اولئک دا مؤمنان چې په الله او د الله پر رسول ایمان ده او نیک اعمال کړی دي خو پر ایمان او په اعمال صالحو باندې مړ هم شي دا نقطه ورته ضروري ده اولئک اصحاب الجنه دا ملګری ده جنت دی جنت اوس جنت ته سړی ولاړ شي یو څو وخت پکې تیر کی بیا وایي بیا بیا ورته اوس الله وایي نه نه هم فيها خالدون دو په دې جنت کې همیشه پاتې وي ختمېدل ژوندۍ جنت والا نه ده موږ په دې آیاتونو کې څه عبرت دی امت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واضح او سرګند خبره څومره چې موږ د قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع کو دومر به موږ د الله جل جلاله د عذابونو د مصایب او تکالیف نه محفوظ یو څومره چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیمات او د قران عظیم شان مخالفت کو د بخاری قومونو په شان او معاملې موږ سره کیږي هغه دی الله مخلوق يهودم دی الله مخلوق خو هغه کتاب الله او د خپل پیغمبر مخالفت کړو بلکې هغه شاته چولیو فلهذا دی الله هغه عذابونه دنیا کې هم ورته متوجي دي او د آخرت عذاب فیصله الله پرې ایتونه کې وکړه حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي حضرت ابو هريره روایت غالبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ترسو دې حدیث ته متوجه شي وی ترسو پورې قیامت نه قایمي سو پورې قیامت نه قایمي چې زما امت د مخکنوي اقوام متابعت بالش په بالش لويش په لويش شروع نکي غس په غس باندې شروع نکي دا هو متاو طریقې کار دا هو چې کوم اعمال امر په شان ته دوم اعمال کوي ته یو څه قیامت نه قیمه کې صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت ته چې متابعت کړي د قانون قومونو هغه مجوس او نسوارا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او زما امت په نصارا او د مجوسیانو چې کوم اتش پرست دي داغو مطابقت په قدم په قدم شروع کی داغو اعمال داغو عادات داغو اطوار ده زما امت تر نه کړی داغو په طریقو روان شي بیا والا قیامت خیر تاسو ګر دې وخت کې موږ څومره کافرانو تابع زمونږ هر هر نشیست او برخاص هغه د داغه د داغه درس نو رواج او طریقې کار برابر د خلک یې مړ اوس ماډرن زمانه سبحان الله دې زمانه کې پیغمبر اسلام زندگی تیر کړو صحابه کرامو تیر کړو چې الله محبوب بندگان انبیاء هم تیر کړل نو نو نو کوشش لا پکاره چې انسان ټول ژوندۍ ټول ژوندۍ ټول ځوان هغه قرآن او سنت برابر چې کوم د تیر شي څومره چې قیامت وروسته کیږي خلک خلک اعمال صالحه پکې وکړي نیکان به شي مو څومره قیامت وروسته خلک کنه چانو چې اوس خلک مؤمنان به دې د پیغمبر سره امت پړي شي نو کوشش دا پکاره چې موږ د قران او سنت هغه تعلیمات کې زده کو او خپل عمل کې راوړو خدای دې ماته د عمل کوم توفیق تاسو له رسول الله تعالی